راځي ان یا د اعلان رستم څه شی راځي هغه لام راځي پوه شي کنه دې دې کې پرون لک شانته خبر پاتې شی ځکه مې راته وې وایذا قیل لهم امنون دار تمام د نصیحتونو نه دي او د ارشاد نه لري وړاندې خو نصیحت داو کنه دو نصیحتونه دي تشریح خمولنا یو اجتناب دا غشینه چې هغه پکار نه او بل اتیان په غشی باندې چې کم شی پکاري نو اجتناب په دې سره شو اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دا د تمام د نسب نه دا مناسبت شو په مابین د دې آیات د ما قبل کې خان ځکه کمال ایمان په مجموعي د امرین سره حاصلې یو اجتناب په غشي چې پکار نه هغه مقصود دی په دې قول سره لا تفسید بل اتیان په غشي باندې چې هغه مناسب هغه مطلوب دی په دې قول الله سره امنو کما امن الناس امنو ایمان راوړی کما امن الناس څنګه چې ایمان راوړل چا الناس خلق فی حیز النسب علی المستر امنو کما امن الناس دا په حیز نسب کې دی علی المستر ذکر دا خبره د مقام کې مولانا چې دا کما کې دا کلمه د ما راغله نو په دې کلمې د ما کې دوه راځي یو دا چې دا مای مصدریه را او دویمه دا چې دا مای کافره مای مصدریه دي ته چې ما بعد جمله په تعویل د مصدر سره ګرځي نو دا کما امن الناس هم په تعویل د چا سره ګرځي د مصدر سره آداب صفت چې د مفعول مطلق محذوف ته پاره امنو ایمان راوړی تاسو ایمان چې مشابه دی ایمان د چا سره د خلکو سره نو بنا په دې چې یو مفعول مطلق دی کټ ته دی چې شری صفت دی هغه منصوب نو دل چې شری منصوب دویم هغه ده امنو کما امن الناس کې ها خو دې صورت کې بیا کما کې دا کاف په معنا د مثلوي خا په معنا د چا سره او دویم اداره چې کما امن الناس کې دا ما دم دغره دا ملغات العمل نه او ما کافه ده ما کافه معنا دارا د ما کافه معنا دارا چې ما کافه معنا دارا چې دا ما قبل په دې ما بعد کې عامل نه دی ما قبل په ما بعد کې عامل نو بیا به کاف په تشبیه په معنا یو د مثلو په معنا باندې با نه امنو کما امن الناس یعنی خپل ایمان ایمان داسې ثابت کړي لکه دغه ناسو او د خلکو چې خپل ایمان څه شي کړي او ثابت کړي صحابه نو دا معنا بشي او تاسو ته پته راکړای ما مصدریه شي کدا ما کما ماشي نو دسی بشي ایمان راوړې دسی ایمان چې هغه مشابه مماثله ل ایمانهم د ایمان د دې سره ٹھیک شو کنه نو دا ما مصدریه را او یا ما دې شرکه والله مو فی الناس کې دویم بحث کې پدې کې چې دا امن الناس کې الف لام راغلی دا کوم الف لام دی نو به فرمای والله مو فی الناس للجنس لام په الناس کې چې راغلی للجنس دار چا د پاره دی د جنس ته پاره امینو ایمان راوړی ها کما امن الناس لکه ایمان چې راوړل چا اغا جنس خلقو نو سوالدار چې جنس خلقو کې خډیر کافران په کوم راغله کنه جنس خلق خو کافران هم دي کنه دای پرنګ ایمان راوړی څه جواب الناس کې الف لام د جنس دی خو الف لام جنسیو کې سو خبرې دي ښا اسم جنس کې دا قانون دی کنه چې د خپل مسما د پرم ذکر کیږي د چا د پاره او دا کارانګي چې د دې لپاره څنګه مستعمليږي نو د مستعمليږي د هغه شی لپاره هم چې هغه یستجمع المعانی المخصوصه چې هغه مستجمع دی دا هغه معناګانو چې په دې جنس پورې څه شي کنه خاصي چې په دې جنس پورې څه د دواړو د پاره څه کیږي مستعملي نو دلته کې د الناس نه مراد جنس خلق نه دی هغه خلق چې کامل دي په انسانيت کې هغه خلک چې کامل دي پچا کې مراد په دې سره کامل فل انسانیت دی کامل فل انسانیت کم خلک چې عمل کوي بقضیه العقل فقضیت او په فیصله د چا د عقل صحیح سلیم باندې کافران خود دې مطابق فیصله نه کوي نو هغه د الناس نتی شي دي خارج فإن اسم الجنس ذکر سوک اسم جنس مراد د اسم جنس تل د کیا اسم د چې د وزن د معنا د پارشي بیا نه کړي او کسي شي کنه معرفي نو دا غیر سو اطلاق دي دوا لکه څنګه چې استعمال کیږي د خپل مسما د پاره مطلقاً لکه ان ناس نه مراد جنس خلق واغستلی شي نو د قرنګ دې مستعمليږي لما د هغه د پاره چې مستجمعي ما هغه معناګانو لره چې هغه مخصوصي تر د دې جنس او مقصود منه تر چا د دې جنس نه نو مقصود د ناس نه کامل خلق دی کنه ته خلق ونه ا خلق چې هغه څه شي کاملی عمل کې په قضیت او په فیصله د چا باندې د عقل باندې نو لہذا کافران کافران ته نتیجه شو خارج ولذالک د دې د وجنه د څه د وجنه چې د دې سو معناګانې دي دوا نو طلب کیږي عن غیره د غیر نه چې کم کامل نه نو هغه نه دغه جنس کیږي مثلا زید لیس به انسان خلک وای کنه وای نو زید خو انسان دی کنه ولی ته وای لیس به انسان یعنی دا انسان په څو چیزونو دلالت کوي یو په مطلق انسانیت هغه خو دی دا چې سلب نه ده دا خبره یو کله کله د دې استعمال په خواص باندې کیږي کنه چې کم خواص انسانیت نو د کې وی خواص انسانیت نشته نو لیسه زید لیسه به انسان دې څه ویل کیږي نه یار کړي اسم جنس ته بچا دلالت کوله په یوازې مسما باندې دلالت کوله نو بیا زید لیسه به انسانن خو بتا نه شوېل ځکه خو انسان دی کنه خو بیا تعالی سم انسانن نه وي څنګه باندې انسانون ولې ته چې وای زین لیس نو پته ولګېدل کنه چې د کې هغه خواص انسانیت نشته خواص انسانیت کم د غری تقاضاګانې دی هغه تقاضاګانې ورکې نشته ولذلك د دې د وجه طلب کیږي د غیر د فیقال ویل کیږي زید لیس به انسان ومن هذا الباب او د دې باب نه یعنی چې نفي د جنس کیږي د فرد غیر کامل نه هغه د آیات سم بوکمون اے مولانا دا خلک رښتیا کاڼه لاندو کاڼه بکمون ګونګیان دسیو سمون بکمون عمیون دسیو نه لیکن اچې کم د خواص تر سمع د بصر او د لسان هغه خواصونه چون کې دي چې شی محرومه هغه باندې عمل نه کړو الله تعالی ته وي سمون بکمون او دا دواړه استعمالین شاعر په دې قول کې ذکر کړل اذن ناس ناس و زمان و زمان وی خلق خدا په خوانی خلقو او زمانہ ما غتی شی و زمانہ نو دلته کې وس ګوره مولانا کدا ناس او ناس یو معنا چې خو حمل صحیح نه دی کنه او زمان زمان کې دواړه په یو معنا واخلې خو حمل اولی دی کنه نو اذن ناس ناس اخلق ناس یعنی کامل خلقو والزمان او زمانہ زمان کامل زمانہ وا زمانم کامل زمانہ وا اخلقم کامل نو معلومه شو دا خبره دا دواړه استعمالین د دینه معلوم شو دا دواړه استعمالین کم دواړه استعمالین اول ځکه کې ګوره موضوع کې جنات په مطلق مسما دلالت کوي ناسن په کامل او خلقو و زمان په مطلق او زمانن په کامل او للعهد او یار چا د پاره دی الف لام امراد پکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی او من معه او چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دی او دا قرانګ او من امنه من اهل جلدتهم یا معهود دی امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه ایمان چې راوړی او چا دا دویم احتمال ذکر کې چې لام د احد د پاره دی ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم اسوک چې د رسول کریم سره یا ایمان راوړې کما امن الناس چې چا ایمان راوړې او د اهل د جلدې د دین د اهل د قبيله د دینه لکه عبد الله ابن السلام د يهودو د قبيله کس هغه چې څنګه ایمان راوړل تاسو هم د ایمان راوړی دا جلدره نسب او د خاندان او د قبيله لسی چیرې تعبیر لکه ابن السلام او اصحاب والذین والمعنا معنا اداره ایمان راوړی ایمان انداز ایمان چاغه مقرون بالاخلاصی چاغه مقرون بلا امنو کما امن الناس چاغه مقرون بالاخلاصی متمحزا چاغه خالص ر شوائب د نفاق نه منافقت پکې نه امماثلا لایمانهم چاغه ایمان د سراوړی چاغه مماثلی د ایمان د پیغمبر او د صحابه او یاد دی عبد الله ابن سلام و غیره د دې پرنګ دلیل ولله په دې په قبول د توبې د زنديق او وان ان الاقرار باللسان ایمان والا لم يفده التقید مننه دا بدایو علی خبره کړل خداول نه دا خبره زکه یوی زنديق یوی منافقه نو دا منافق نه دی دا یو دا یو نوع رچا د زنديق دا یو نوع رچا ده د زنديق دا یو نوع یو قسم دی د زنديق زنديق خوا کستوي کنه چې هغه اعتراف کوي او دا غي سره د بعض شرایع او نتیشه کوي انکار کوي د بعض نتیشه کوي نو د دا غي څه شي دی دا دا غي یو نوع ده نو د دینه دا پته لګي کنه د دینه دا پته لګي چې توبه د زنديق صحیح ده توبه راچا هغه ځکه صحیح ده چې دغه منافقان نو دي ته ویل شو امنو کما امن الناس ایمان راوړې کنه مخکې خو فساد مکه و ایمان راوړې نو پته ولګېدل کنه چې د دې توبه څه شي ده کنه نو د زنديق توبه هم څه شي ده کنه لکه په پنه شوې نو توبه د زنديق سره دویم ته یو بل خبره معلومه شوه هغه دا چې اقرار باللسان ایمان دی کله چې دی ته ویل شي امینو ایمان راوړی نو امینو صرف په جبا کما امن الناس لکه څنګه چې هغه راوړی څنګه چې یره ته پوه نه شو امینو ایمان راوړی یعنی په خلو وای نو پته ولګیدل چې په دې خلې ویل دا ایمان دی اقرار څه شی ایمان په جبا وینا صرف څه شی ایمان ولی که په جبه وینا باندې څه شی نه وي ایمان دا ایمان نه وي نو بیا به دې ته د امینو خو نه ویل کېدا کدا چرته څه شی نه وي نو بیا به د دې قید څه پیدا نه وي کنه امن الناس د دې قید به بیا څه شی نه وي ګور اقرار باللسان ایمان دی و اذا قیل لهم امنو یعنی دا صرف سو وای دا اقرار باللسان دا ایمان دی و الا کدا اقرار باللسان دا ایمان نه وي نو بیا د دې سمانا وا چې امن الناس امن الناس سره خو اخلاص مقصود دی کنه امن الناس سره خو څه شی دی اخلاص مقصود دی نو دا اخلاص بالا مقصود شي چې امینو ایمان شي او امن الناس سره به شي چې اخلاص یوازې په دې خله باندې دا څه شي شي ایمان او امان الناس سره قید ولګی دا نو مطلب په دې سره به څه مقصود شي اخلاص نو دا دا به افاده د اخلاص الو کی چی امینو ته خو تاسو وای ایمان نو معلومه شو دا خبره چې اقرار په جبا د ایمان دی نم څه شی تصدیق کنه وی خیر دی خو چې اقرار لیکن دا د یو داسې دلیل وي چې دا دلیل ټول علما کرامو مسترد کړي دي هغه دا چې ایمان په دوه قسمه یو ظاهری ایمان دی یو ایمان حقیقتا دی نو ظاهری ایمان یو ظاهری ایمان دی کنه یو حقیقتا ایمان دی نو ظاهری ایمان ټیک ته چاغه په جواب سره ویل شي چې ما ایمان راوړل خدا ظاهری ایمان دی او علما کرام چې وای په اقرار کې څه شي په ایمان کې څه شي په کاری تصدیق نو هغه ایمان چې هغه ایمان شرعي دی هغه ایمان چې ایمان ظاهري نه چې تصدیق چې هغه ایمان شرعي دی نو پای کې څه شي پکاري تاسو په اړه بيزای والا دا دلیل وې کنه چې وکاله دي ته ویل شي ایمان راوړی لکه چې ایمان راوړل خلکو نو ایمان راوړی تقیدی 50 سره کړل کما امن الناس ته پته ولګیدل چې صرف ایمان دا چې په جمم دی وي او نو دا بسی شي ځکه د روستو سره کمان الناس سره مقصود څوک ته کنه اخلاص دی نو نفس د جبې هغه تم سو ویلې شو او پوه شو کنه نو دیوی ما عرضو که چنه یو ظاهری د غره یو سی شعر کنه حقیقتا اعتراف په جواب باندې په غیر د تصدیق نه دی ته ایمان نه ویل